بسم الله الرحمن الرحيم باب الرياء وسمعته دا باب د بیان د ریا شه د کلاوه شه بچت اگر قتل شه د عمل لره او دا باب د بیان د شهرت شه سمع من شهرت نوم جوړول چې دغه سمره کنه دولت خرڅ کړو سمره صدقه یې وکړه سمره یې ولګول ولکه انظر الى قلوبكم واعمالكم الا پکې تاسو زړه ته ګوري یعنی اخلاص په دې عمل شي چې تاسو سمره اخلاص ته سمره د الله دې پر کې سمره د الله دې پر نه نه کې نفاق ته کړه اخلاص ته او تاسو عمل ته ګوري چې دا عمل دې چا دې پر کې چا دې پر نه کې نه الله څنګه دا مطلب چې الله څنګه اخلاص معتبر ده کنه ډېر عمل وکا ډېر څه وکا ډېر کنه دنیا وسند کنه خو چې د الله رضا دې پر نه وی کنه بل په شغرز وی کنه الله پکې ته نه ګوري کنه وانه معتبر وي وانه کار کار رسم قال الله تعالی حدیث قدسی ده انا اغنى شركاء عن الشرك انا اغنى اسم تدين سعدوه شرکا جمع د شریک تو زه په ټوله شریکونه شي بې پروا شریک یم ودوم شریک یم په ټوله شرکا وې شي شرکا خو سره نشتانه بیا څرنګه لا پکنه په ټوله شرکا وې شي کنه ودوم شریک تا او غني شریک تا الیاذ بالله دا خدای په شرکا تسلیم کړو وای چې دې په خیال باندې چې کنه کیم د کفار کیم شریکون به سره بیری مو سره په عبادت شي کنه شریکو خو نشته خو دای په خیال باندې کنه خلک خو ډېر شریکونه سره جوړ کړی دي زه په ټوله شي کنه هغه ودونیو هغه چې پرز کې کچ هغه ودون خو دی دا هغه غنیون دی خو چې زه په ټوله شي کنه به زیاده دا واکه چې کنه کچې ته شرکا وی او بیا ودون به زه په ټوله شي کنه غنی شریک یم د شرک نه کیم سره کې چې عمل کوې سره مو دې پرا کوې بل شریک ته پرا کوې چې مو ور پیښه ده کنه امو حاجت نشته نه چې زه به دونی کنده ده کې بل شریک وي ها من عمل عمل عملا چا چې عمل وکړو اشک فيه ما هي غیري و امو سره په دې عمل شک نه بس شریک کو ترکته و شرکه ترکته و شرکه مو پرېړ دو کنه دا یې سره دې کنه یو شرک مې پرې شول دا یو کنه واغه شریک پیږي کنه آکا صدر کوي دا ورکو کنه دا مله مو د پرون دا کړم دا زه نه غواړم وای مو نه ته سره څنګه نشته وفي روايه فانا منه بريء زيد نه بزوري وهو للذي حمله و دا عمل اګه چا دې پر راځي چا دې پر کړه دا ابل شریکر اې دې پر شو زه به زور یو زه دا عمل قبلو راو مسلم وعن جند بقال قال رسول من سمع سمع الله به ومن يرائي يرائي الله به من سمها تسميمنا تشهير گمنامی ختم کول چا چې زون مشهور کړلو زون یې مشهورولو نوم یې جوړولو عمل یې کړو مکنه کس یې تشهیر و چې کنه خلک باندې وډغېږي که نه من سمها چا چې زون مشهور کړلو سم الله به الله به دای مشهور کو سم الله به الله به دای مشهور کو یعنی په قیامت څه به کنه پروردگار دای کنه په بدوونی باندې مشهور کو کچلین دا ډیر بدول سړی ده کنه او ډیر بدماله سړی ده دای خو نیک نامی ګوري په دنیا شکه نه خای په کې کچې به په بدنامي مشهور کړ سم الله به الله به دې کنه مشهوره کو او رسوا به کو شرمنده به کو یا من سمها چا چې بل چې تکنه د خپل نوم روي عمل دې پر کو شې دې پر کو یا سوچ کو کنه چې خلک باندې وژاږي کنه سمع الله به الله به په دې باندې کنه خلق وژغوي په قیامت شي سمنه دو ته خدا نه وی چې څه چې عمل کو دا دې کنه نوم دې پر کړه خو نه وی الله به علی کا جواب کو چې دا عمل دې دې نوم دې پر کړه کنه دا کا جهاد کو کدا حج نه به کدا مر کنه چې او حج نه کړی دې کنه یا دا چر کړه دا به دې پر کړه کنه الله به دې غراس په قیامت سره جواب کو سم الله به امو د پر نه کړه دغه نوم د پر وکړه یا من سمها چا چې کنه خلق ته خپل اعمال وروي خپل نوم وروي سمع الله به الله به مشوره کو د چې سمره کنه پټ اعمال دي فاد اعمال پټ یې کړی دی غلا قیامت پر به خیر په کار جواب کو ومن يرائي يرى الى به وكيم سرا چکن خلق ته خپل اعمال ورشکورا کوي دا اراده دغه په حاضر شوی چې الی کنه خلق کنه اګه دا کنه خپل اعمال ورکسه يرى الى به کنه الا په کنه دای کنه خلق ته روکسي په قیامت سي به کنه خلق ته جواب کو کنه شکرا به کو حال په ویني کچې دی کنه دا خو نقد بشرا د مسلمون دو نقد زره د مسلمون ده کنه دا خو دا نه غوري دا خو دا لار زاده پر وکنه دا پر دیګار بیا نقد بدل ورکو په دنیا شکنه په دې بده د اجر نه کم شو تر کا بوش اجر بوش المؤمنه الفصل الثاني عن ابي سعيد بن ابي فضاله عن رسول قال اذا جمع الله الناس من قيامه ليوم لا ريب فيه چې کله الله په خلق جمع کو قیامت پر باندې په دا سورې شکه چې پات پتلاک شي څه کله شک نشته نه دا منادر او سپین کې به اوس ولګوي من کان اشرک فی عمل عمله لله احدا چا چې شریک کړه وي په عمل شي چې کوم عمل د فائدې پر کړو بس کې اپ شریک کړه وي اډل شي به وي ته چې فلیتب ثوابهم من عند غیر الله نن دا کنه خپل عمل بدل وړي د الله پاک نه مسوای کې بلکې نه د ثواب وړي الله پاک ثواب نه ورکوي فإن لا أغنى شركاء عن الشرك رواه أحمد وعن عبد الله بن عمر أنه سمع يقول من سمع الناس بعمله شايت حلق تخبل عمل من ورو ولو سمع الله بأسامع حلقي ألا بكرة دائما ورو بي يجد حلقته دا به مشهور کو کنه په تکبیه باندې ورسوا به کو کنه بدنامه به کو وحقره وصغره سپک به کو کنه او وړي کوي به کو وانا سن النبي سم قال من كانت نيته طلب الاخرته هچا چې په عمل بده مقصود نیت یې کنه د آخرت ولا اجر غوښتل وي جعل له غنا في قلبه الا پک اګ رشه کنه غنا وچوي ا دې پروانو کو چې ودر کنه خلق مندا شو بلی خلق مندا صفاتینه وکړو اې دې را بالکل باراتر شي وجعل له شمله ولا به د پر شنه ټولې کنه بیژ کو اې د پر غندې مې علاقه ختم کو واتت دنیا وهي راغمه دته به دنیا ورسی هلا به دې د رشتي دوه سرګې په میر شو کو رشتي به کند سرګې را پټېږي نه وشت تعالی امره هدا چاره به کنه آبه ولوالي کنه آبه پرشانه کو یوا به نه سمېږي کنه ولا يتيها منها و د دنیا به ته نرسي الا ما كتب كتب له مگر هغه چې کیمه د پر تقدیر شي لیکي هغه به ترسي کنه اگر کله یې کړ په عمل بدل دنیا وړي روى الترمذي وروى احمد بن الامين ابان عن زيد بن ثابت وعن ابي هريره قال قلت يا رسول الله بين انا في بيتي ذكر فكير شو في مصلاه فقرا مصلاه بني فالموضوع اذا خلال رجلون نبي برا خير بن النوزي فاعجبني الحال التي راني عليها موتا كان اخر خوان دركو چې پکې محل کنه مو ویني زه په دې خاصه چې شاده په مزبنه ولید له سايرو لزدل پر مذهب يو يا كنا فدي بدت لبيا كنا دا خو بيا ريا نبي دا اول خو بده په خیر سره لګي پټ لګي کنه مخوي کو ساير بنرلي به وته مت خوان رکو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمك الله يا ابو را الا فتر حمك سمرا دور دي سرادا لك اجرانه تو پر دواجر دي اجر سيدي واجر على سيدي ا د پټولي اجرا ده ته پټ کړو ته په کېر شکړو و د علني اجرا ده کنه په جواتا شو ته په دې مذهب باندې په دې عبادت په جواتا شو کنه اجر د علني ده ا دې کې عجب نه چې مو ته کنه خوان ورکړي د منه هغه طبي خوان د عارف خدا هوري کنه چې خلک د پښالي ولا په بده د خلک نه لیدل کنه هغه وشي کنه و قلوبهم قلوب زیاب و دې زنه به کنه زنه به دې له ونه وی کنه هغه دې له ونه وی دغه به ټول کنه دغه پوس ظاهری پښن هډر به زرا سی کچې کنه امړې به شیا زور نه لري کنه او ژبه ډېره پستا کنه دا به ټول کنه هغه دامي په دې باندې کنه خلک نه شکور کو پیسې په زونه په باندې بوسه خلک نه کنه مو چې دا کنه نسی نه د په حال غضب نه ور کوو کنه دا دا که جاسي یې کړ چې لکنه خدای په کله چې سر ته ویای نه حالانکه کنه احمل ولا امهلو امهل ولا احملو الله پاک مهلت پر کوي خو پر دې فناسه کو الله کې ها ډېر هم ډېر ته نه یې کنه ابي احتن په ودو کې دې کې چې متعین خدای سره نه ویای کنه عملي یې چې اونې په مور زړه ورکېږي فبي خلت نبو په ځون قسم ده لابعثن على اولئک منهم فتنه زبه په دې باندې کنه اې دې نه فتنه ورلښم په دې حال کې باندې په خپل فتنه به دې نه وي تدهول حلیمه فی محیرانا چې ایشور خلک په شکل اکبر پته کېږي کنه فتنه سار له منوي ته منې مېږي کنه راو ترمذی زه په دې باندې یو کې فتنه مو کارو اتا حیته ته هم کارول کوشي ته د هل خلیمه فیم خیرانه چا کنه ایشور خلک په پښه کنه خیرانه پته کې په فتنه شه فبیاتو نه په مودو کې کېږي امرې ته یا په مور زړه ور کېږي راو ترمذی وقال هذا حدث غريب وهذا به هذا قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان لكل شيء شرطا شرع د هر شي لپاره یوه مستی وي یوه چستی وي هر تحریک ته شریک کړي یا هر څه چل څه کوه اوله کړه ډېره تېزه کو ډېر تېز وي سره د هر شي لپاره یو کنه تېز کنه خرس وي یوه مستی وي چستی وي ولكل شرط فترة او د هر څه سي لپاره به پوره ورسستی وي اوسې به کنه هغه هر پوره به کېږي اول ډېر ګرمي هغه مری په اعتدال باندې کړو کنه سی کو په اعتدال روانده کنه بیا فرج هو بیا امید سي ته چې دا کنه کامیاب به شي کنه او دا غا بیرغ ده و ان اشیر علی بالاصاب فلا تعده او که اشاره ته کنه په ګوتا باندې دا سه مشهور شو کنه چې روزي کنه د حق د مشه ته پکې کنه چې په ټګونی نو کوي کنه په ګوتا شای کې چې خپل کای دا خپل کای دا ده کنه دا چې دا سه می دا وبې کنه انا به امید ما سوتې ځه کنه فلا ته ولې دا په سبب د ماش مرشته دا زر کې په وځي او چې په وره وره وی په وره وره باندې کنه اول نه پټاک نو مرو وی کنه په وره وره وی کنه هغه د کموي تر سره کنه وان انس انا بسم قال بحسب امر من الشر کافي دي سړي پر دغه شر کافي کافي دي ان يشرع لي بلا صاحب کنه چې په ګوته مونږ ته شراب ورکېږي په دین شي یا په دنیا شي دین یې کنه دمرا په دین شم مشهور شو ده کنه چې خلک کنه بوته ورسې چې خپل کای سودا خپل کای علم ده کنه خپل کای بزرګ ده اته د شر د پر دال چې کافي دي کنه ټول د زینب باندې کېږي کنه اته نه تکبر ورسی غرور ورسی دي کنه انسان ډېر کمزره ده کنه د انتها کمزره ده کنه هغه څه خاص ده کنه پر لویا چې څوک بچ کړي دي کنه چې په شهرت باندې دوکه کې شي نه او په باندې عجاب نه ورسي کنه په باندې کنه ګومن نه ورسي کنه الفصل الثالث عن ابي تميمه قال شهدت صفوان واصحابه صفوان ابن سليم تكنا زبير دم القريه مدينه كنا في علم ده تابعي ده دې پښتنه نو کړه چې ته خو صحابي د نبی سره تو سار وی درې دي قال سمعت يقول ايوه چې نبی سره ردل دي مو نبی سره دي چې من سمع چا چې زور مشوره ولو سمع الله به يوم القيامه الله به کن هغه رسوا کو قیامت پر باندې به ټول خلق سره رسوا کوم چې دې به نوم به پرچارې کړي ومن شاکا او چا چې کنه بچتا مشقت جوړ کو مشقت سے بس وجه ولو شکل او یاره به په دبو نه سختی او تکلیف روالي يوم القيامة قيامات پر بنه قالوا اوسنا ليش مش وصياتك قال فقال ان اول ما يمتن من الانسان بطنه اول اول هغه شای چې د انسان نه بد بیا کېږي د خېټه ده په قبر شوال دا بد بیا شي کوم دا ټانګ وي دا بیا شي د فمن څه ځای چې واسوي الله یې کولا الا طیبا چې نو خوري مګر پاکیزه فلی فل ادا وکړه پکې ځا خرو کې څه کنه اسا دا ګډه والا ولدار بل کړی ته یې فرمایي چې اواله ورکه چې بدل کې د سنه ګډه ده منه چې اول یې په ګډه باندې لګیږي کنه په جانم شه نه چا چې پیراوی کنه ادا کنه خلون ور خوري کنه خرم نه ور خوري ومن استطاع ان يقول بينه وبين الجنه ملء كف من دم اهراكه فليفل چا چې واسنه کېږي چې د جنت مې شو کنه یو له خربي نه کنه حیا له نشي چې عادت علی کړی وي ای جنت نو کوته پر یو له خربي نه کنه دا کافي دي چې تا کو ذات لیکلی دا به کنه حیا وي نه بس لږل دا ای چا نه چې دا واسه پیراوي کنه بیا دا د وکړه کنه چې له یو له خربي نه چې چا تعالی نو کو پته خو ډېر سکه چې ډېر ویني تل کې وانا مریم خطاب انو خرجا یوم نه مدرسم عمر بن خطاب یو جماعت مدرمی تر وته فوجد معاذ بن جبل قائد عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل من دون النبي صلى الله عليه وسلم قبر سنگا نوستا كنا داي پدا مقابل دنو چه نبي صلى الله عليه وسلم في عمل شو كنا چه رو النبي صلى الله عليه وسلم فاتو كنا يبكي كنا قبر سنگا شرل فقال ما يبكي كا ومو سا پرسنا وكا چه ويلي جوڑي سنة شرابي قال يبكيني شيء سمعت من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخبر على بدري وكنا آ خبر على پرشوة كنا عامل شرابي سمعت يقولوا ایسا نه دشمات وکړو فقط بارد الله بالمحاربه ته دا لا پکتا په جنگ مو دې کنه مقابله تر وته لا دا دې کې جنگ کنه ان سړي سره نه دلا سره جنگ دلا په فکر برایت سره خپل جنگ کو کنه ان لا يحبه الابرار الاتقياء الاخفياء الا پکت نه کون غیر ګرون دي پر ګور خلق او ګمنا محق الاخفياء ګمنا ما غوښنه کینه کنه چې نه کوي یې کنه او ګمنا مې لا پکې چې موته ډېر ګوم دي دا چې چاته لویر کړل ده کنه الذين اذا غابوا لم يتفقدوا چې کله دا کې موجود نه مجلس شي غیب کنه دا نشي غوښتل چې کې پسند نو کو چې خپل کای نشته خپل کای نشي لکنه په کې چې تر کو به کې نور به جماعت تر کنه او چاته پدې کې چې خپل کای به مرشو ده کنه څه کې په جماعت سره کنه کني وینا بیا کنه خلک د په نظر باندې ځکه چې بیا خلک د په نظر باندې کنه څه کې پلاټ نه کو او زه راته خلک چې وور نه کنه خلک ورسو شي په کای نشته نشي دل کنه مشهوري په خلک شه نه هغه ګمنه ما دا کړ چې څه کې دا کله وینا بیا څه کې پلاټ نه کو وان حضروا لم يدعوا وكثير موجودي بیا کنه اربلل نشي غبرا مجرمانه مراد ده کنه مشکله هر هغه فتنه چې پاشي تیاره وي او خړه وي سالم پته نه کېږي دای شوی پر وځي کنه هلا په دای بچ کړی وي په خپل هغه فطرت سلیمه سره کنه پروردګار کنه دته د حق نه حق پاته ترګي د شوی پر وتل وي کنه نه پوښګر کېږي کنه یا مراد د خبره مجمنه ته بي وکړي چې مراد ده کنه د خړګای کېر کنه خړګای شینه په کېر باندې ډېر بلپینه ملپینه نشته کنه او ډېر چمک دمک نشته په شکه روزي کنه هاري کنه تیارې و دې کنه یې خړې کنه کټې نه روزي بنا ما دا بنشانه ده کنه الله پکې جنبو ته ډېر روان دي وانا ابي هريره رضي الله قال قال سن ان العبد اذا صلى في العلانيه يو انسان چې کله پکنه په علانيه شي په جواب په ظاهر شي مسکو فاحسن بقشلا مسكو وصلى في سر او چې کله په پټه شي مسکو فاخنا به بیا خپل مسکو داس نه وی کنه شه چې دوی تاسو کې نشته کنه خلان نر کنه سورۃ نه تیر کا او زړه رکوع سجاو کا بیا قال لو تعالی فقط مې چې هاذا عبد حقا دا دې مو باندې ده کنه حق کنه هغه به بیا به چې کنه شل می څکلو کنه آیا به مو دې پر کړو کنه ا ت س م ي د پر رياض پر نو ځکه چې په پټه هغه غل مې وکړو د علایا ویره دي او عادات د سره کنه په پټه سره دشمن وي زهر دغه څه کنه جار ځان کنه او ویال مل ملاپی او پتا پټه سره نه سره لګي فقیر یا رسول الله چا په سره وکړي چې حب مرا کنه دا به سرنګ کې درش به سرنګ دوه کنه چې یو سړي زړه څنګه وړي خو کنه سلامانه وړي نو چې په جا سلام ورچې یا متاوی کې ولې کنه په جا سره سره نه درشي مفاد سره متعلق وي او دشمنات ورابط بحري مې مازه کنه او د واجه د ډور د زنه کنه په دې نسبت ته چې سره ډېرې چې تمو تا کنه کنه زه تا کنه کنه کنه دا د نن سبا ولا کنه ولا خلق سب تعلق من سبدا ده وعن شداد بن اوس قال سمعت يقول من صلى يراي كم ساعه ترمس کو کنه خلق ته زور ور کسي فقط اشکا دیګه شرک وکړو اسي بيان كو سمعت يقولو اتخوف الامه الشركه وشابه الخفيه زه په مت من درې کې د شرک نه او دغه پټ شهوات نه پیدا نه پړل قال قلت يا رسول الله الشرك هو اتشك امتك من بعدك هذا د شرک نه کنه شرک جلی په دماغ ته ورلو کنه اته نه بعد به تومت بیا کنه شرک کو قال نعم نبي هو کې چې ډېر د ډېر ولا شي دا مو څنګه په مسیح د جان نه مو څنګه په هغه نه دا ډېر کم خطرناک شي دا ځکه خطرناک ده چې مسیح د جان شو که جوات عالمي دي نخل يروشلم به دكن اغنى سعي زن بچ كولا شي چيكنا رد بد بخوا نوي او بل مرض ده بلا بلو ده كي سعي پيرني نا داغ رتا شي فقلنا بلا يا رسول الله قال الشرك الخفي دا پت شركه يعني اذا رياح قائل ما كان وی دا عمل کچه کیم عمل وی کنه که شامل وی که بد عمل وی کنه که ډیر پټه کې کنه الله به درجه وتوی شامل به درجه وتوی او که بد عمل ابد جتوی نه چې شامل یو یو تیږي به تی به کنه خلق تشکر کوي تی دې پر ویل کې چې خلق دا کنه ویني تی الله دې پر کا الله په خپل په عمل کنه خلق ترجه وتوی چې پنکای نیک سایدا وان عثمان بن عفان قال قال سم من کات له سریت صالحت اچا چې کنه خصلت نیک وي او سیات یا کنه خصلت باب وي سریا کنه پټ خصلت تا کنه خو نیک تا دا بر جوتیږي پټ خصلت تا باب دا کنه دا به خپل شکر کیږي اذر ولا منا ردان علا بدن دا پټکای درې کو او یو عرفو به په پیندل به شکا چې دې سریا سره حاضر سریا بسیادو وعن مران امر بحتاب عن بسم قاله انما خاف على هذه الامه كل منافق زه دې امت نه کنه په هر منافق باندې ډېرې چې دا منافقون مې په شپېدو شي يتكلم بالحكمه خبره به په حکمت خبره کو چې ډېرې ډېرې کنه پوهه خبره به کو ډېرې کنه د سنجیده خبره به کو ایشور به کو ويعمل بالجور عمل به کنه د ظلم ولا وي د فسق ولا به عمل به وعن مهاجر بن حبيب قال قال سم